د هغه اتلس احکامونه کوم چې د تدبیر المنزل لپاره بیانېدل وم حکم دی هغه حکم دا د ځان ساتل دي د ګندګۍ او د اغانا په حالت د هیز او ماهوارۍ کې به خاوندان د بیبیانو سره نزدېکت او جماع نه کوي د خپل بیبیانو د خزو نه انتهایی او سخت نفرت کولو بیا به ور سره په کور کې نه پاتې کېدل بلکې دې له ځان له جدا یو کور جوړ کړو هغه له به دی غلا خوراک کاټ به ور سره ناروا غنلو او بل طرف لرد په نصارا او باندې چې هغه په دې بیماری او ګندګۍ کې نږدې کتو د امام د بیبیانو سره جایز ګڼلا نو اسلام درمیانه حکم رولې کولو د افراط او د تفرید په منځ کې نه به د يهوديانو غونته زیاته کوي او نه به د نصارا غونته توسع او تساهل کوي حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه يهوديان راغلي حدیث د صحیح مسلم کې راځي راغلي چې يهوديان وبا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها کله چې زنانه د حیض او د ماهواري په بیماری کې د خوراک په ور سره نه کولو ولم يجامعوهن في البيوت او کورونو کې ور سره بیا نو سیدل یو ځای بل فاتح کېدل د کور نه مشړلې فسأل اصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو نو په جواب کې الله رب العالمین دا آیات راولېږلو ويسألونك عن المحيط تر اخر د آیات پورې بیا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خپل مرګرو صحابه ولوي اصنعوا كل شيء الا النکاح تاسو د خپل بیبيانو سره په حالت د ماهواري او حیض کې هر څه کوي علاوه د صحبت او جمانا آیات کې لفظ محیز دو پیرې ذکر دی لومبنه المحیز په اتفاق د مفسرین او اتفاق د اهل علم سره د دین مراد وینه ده کتب بیماری د زنانه شروع شو هغه سره وی ناراضي ذکر السور پس الله فرمایي هو اغن دا زندگی دا نو اولنی محیز نه مراد وی نه په اتفاق سره او دا دویم محیز چې آیات کې ذکر رفعت ذل النساء فی المحیض نو په دې کې د اهل علم او مفسرین درې اقوال دي او کوم تفسیر چې اصولین او بعض فقها ذکر کوي چې پوره مدت د حیض تیر کو نو بیا بغیر د غسل نه نزدېکت کول شي او کنه پوره مدت یې تیر کړه د لس ورځو نه کمی او بیماری ختم شوا وی نه ودرېدا نو بیا به انتظار وی تر دې چې دا غسل وکړي په دغه باندې د نصوص او د احادیث د دلیل نشته اول د حیض په اقل او اکثر مدت کې څه صحیح حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه راغله بهرحال چې د بیماری نه پاک شي نو د غسل نه مخکې د ذکر ور لجایز نه دی فاذا تطهرنا کل چې صحیح پاک شي او به استعمال کې غسل وکړو فاسوهن نراتل کوي دي بیان الله او محبت ساتي له ځان پاک ساتونکو سره نساؤکم حرف لکم فدی آیات مبارکه کې اوس اتم حکم دی زنانو متعلق یو بل حکم ذکر کړي ته مونږ د شیطان نه اړخ لو تاسې او ته چې کوم اولاد مونږ لرا چې رب د شیطان نه بچي نو که الله رب العالمین د دې په من کې فیصله کړی چې یو بچي او اولاد ور نه ملاويږي لم يضره ذلك شیطان دی هغه څه ضرر او تکلیف نشي ورکوله وقدموا لانفسکم نو مقصد دا دی په کومه طریقه باندې چې الله رب العالمین تاسو لا نږدې کته او کورواله حلال کړي نو څنګه چې تاسو خو شي غیل راتل کول شي امام ابن کثیر وی مقبلات و مدبرات و مستلقیات یعنی بذلک موضع الولد هغه موضع الحرف کې برات لوي او په غلطه طریقه باندې به اتیان خپل بیان لنی دغه حدیث کې راغی نه ممانعت راغله رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی لا نشید هغه انسان چې خپل بیبی راتلل کوي بغیر د موضع الحرف نه د شا طرف نه راتلل کوي او حدیث د مسند احمد وغیرہ کې دی عمل له کفر برابر ویل شي ان ان شئتم معنا دا د موضع الحرف به نور د اساس څنګه خوخی ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم پدې کې اوس نه هم حکم بیانېږي چې د نیکۍ او د خیر خواهۍ د کارونو نه تاسو ځان مبندوي نو معنا او مقصد دا دی چې د الله د نوم قسمونه ډېر مخوري چې هر خبره کې مولا الله نوم دال ګرځول او قسم نه والله چې باز خلک بس په جواب باندې دا قسم نه وي مگر دوی نوم دا الله دال د پاره د خپل قسمونو یا د عروه معنا د مانع مگر دوی نوم دا الله مانع د پاره د خپل قسمونو دا بیا تاسو منکې د وجه د قسمونو تاسو نه ان تبرو دا چې تاسو نیکی بنکوي لا په دې کې محذوف ده الله تبرو دا چې تاسو نیکی بنکوي وتتقوا او پرهیزګاری باندې اختیار وي وتصلحوا بین الناس او دا چې تاسو بسول حاور غن کوي په من د خلکو کې دا چې قسمونه مخري چې نیکی باندې کوم تقوا او پرهیزګاری باندې اختیار او د خلکو په من کې صلح باندې کوم یا بل د نیکی کار باندې کوم نو عرضتن چې کله په معنا د مانع سره شي نو معنا دا څه لکه تاسو واورېدا مگر دوی نوم د الله باندې کوونکې د وجه د قسمونو تاسو نه د نیکی کولونا قسم مو کولو چې نیکی باندې کو بس دا قسم را لمانع شو په دې صورت کې بیا لا محذوف نه ده او که عرضتن په معنا د ډال سره شي نو بیا مطلب دا دی مګر د وی نوم د الله ډال د پاره د خپل قسمونو چې هر خبره کې قسم خو د الله نوم دی ول ډال ګرځولې الله صبر او تتقو وتصلحو بین الناس دا چې تاسو نیکی بنه کوي تقوا بنه اختیار وي او صلح بنه کوي په من خلقو کې